پتی دی نو هغه ته الله تعالی دی دی خبری علم ورکی چی شا بس ولیکو چی دا بدبخت تا که دا نیک بخت تا او دا به سونه زندگی تیری او کم کم اعمال به کئی او کله به دی سونه به دی ده رزق وی او کم کم وطن نه به دی ده رزق وی او کله به دی ده رزق سکیگی آ ختمیگی شا بس دا هر شای چکو ولیکو نو هلته نه لا په مور خیټی کی ددی خارج وجود ته چی انسان رادرومی نو ددی ټول چی دا زندګی تیری ددی منصوبه بندی او ددی پلاننګ او اوری لا د مور په خیټی کی چی وی یو وار شوی وی ددی بچی چی دا به داسی ټیم تیری دونه به لویږی بیا به داسی مړیږی په دښی به مړیږی دا ټوله منصوبه بندی له مخکی نه چی وی شوی وی بله دا تقدیری چی دا فیصله ده بل تقدیر پوړی هغه دا ده زینه او بالکل دی مثال شاه صاحب ورکی چی دی مثال داسی دا لکه یو ماهر سړی وی چی آ دی باغبانی ماهر دا آ تخم هم پیژنی چی دا خ تخم دا آن ځمکی صلاحیت ورته معلوم وی چی ځمکی کی اگر امبای ووهی پته ورته ولګیږی چی دی ځمکی کی څونه صلاحیت ته دی ته څونه اوبه پکار دی څونه سره پکار ده څونه صلاحیت ته پدی کی هغه دی هغی علاقی آب و هوا هغه ورته ښه معلومه ده چی دی علاقی آب و هوا دی دغ بوټی په مناسبت سره څه ده نو بیا پکې ته یو بیج چکی وغورځوي نو هغه بیج چې زرغون شي نو لا چې اول پاڼو ته یې وګوري که نه نو د خپل د مهارت د وجې نه ده ته دونه اندازه لګي چې دا به څونه قد وکړي او دا به څونه میوه وکړي او دا به څنګه مقصد دا دی چې لوی شي اول نه یې لا پته څه کېږي او لګي نو دا رنګه دا ماشوم چی ده دا اول نه دی فرشتو ته د دی خبری علم خدای پاک چکی ورکی ځکه چی دوته خدای په دی کی مهارت ورکړی نو اول نه خدای پاک د دی خبری علم ورکی چی دا به څونه لویږی دا ماشوم او دا به څونه میوه کړی او دا به څه اعمال کړی اعمال دا د انسان چی دی میوه دی او دا به بده میوه کړی که ښه میوه به کړی او دا به څنګه ټیم تیری څونه رزق به خوری دا هر شی اندازه ورته چه کیږی دا مقصد دا ده نو بل دا مقصد دا دی چی هغه بچی که چا کوم لا هسی لوتړه غوندی وی فکما ان النواه نو بلکل داسی مثال لری لکه یو هډوکی ده دی کجوری اذا القیت فی الارض کله چی دا وغورځاوه شی په ځمکی کی فی وقت مخصوص په وقت مخصوص کی ولی که د کروندی خپل چه وی وقت وی د هر شی کرلو خپل وقت وی څوک بی وقته مقصد دا دی چی کرونده وکی نو هغه ناکامه یی اذا القیت فی الارض کله چی دا نوات وغورځاو سی په ځمکی کی فی وقت مخصوص په وقت مخصوص کی و احاط بها تدبیر مخصوص او احاطه وکی بیا په دی باندی هغه تدبیر مخصوص یو تدبیر مخصوص په دی باندی چه وکی احاطه وکی علم المطلع علی خاصیت نوع النخل نو چی کم سړی خبردار وی او کم سړی مقصد دا چی علم لری پوه وی په هغه خاصیت ته نوع د نخل نو ایخته پته ولګیږی او کوم سړی ته چی علم وی په خاصیت ته دی ځمکی باندی او د دی اوبو باندی او د دی هوا باندی ایخته پته ولګی انه یحسن نباتها چی د دی ښه زرغونوالی شوی ده او دا به ښه لوی شی ولی بوټی له اول نه سړی ته اندازه ولګی چی دا بوټی قد کی برابریږی دا نه برابریږی یو نیم بوټی پیدا شی داسی زیړکی غوندی اول نه دغسی چپړن چپړنی نو که دا ډیر ستر شی په عمر کی ستری یی مقصد دا دی چی دونه قدر هسی دا چی ټکی غوندی میوه او کی یی دونه قدر او یو نیم سام مقصد دا دی چی سی تناور شی اول نه لا سړی ته اندازه ولګی بیا پاڼو نه هغه شکل و شباهت نه خو دا کله چی سړی تجربه یی شه جی ویتحقق من شانه علی بعض الامر اثابت شی دشان دینا پا بعض امر دخواتا چی مثال دا به داسی وی فکذلک تتلقی الملائکة المدبرة یومئذ دک شان خبره ده چی کومی فرشتی په دی هغه بچی باندی چی وی مسلطی وی هغه ته مقصد دا ده چی دا اندازه ولګی الله تعالی ورته علم ورکی وینکشف علیهم الامر فی عمره او منکشف سی بیا په دی ملائکو باندی هغه کار دی عمر ددنه او رزق ددنه وهل يعمل عمل من غلبت ملکيته علی بهیمیته او دا پته ورته ولګي چې دی به داسې اعمال کوي چې قوت ملکیه یې غالب وي په بهیمیې باندې او بالعکس که بالعکس به کوي و ای نحو تکون سعادته و شقاوته او په کومې درجې کې به د ده سعادت او شقاوت وي که سعید وی نو څونه درجې به سعید وی ډیر سعید به یی که کم به یی که درمیانه به یی او که شقی وی نو څونه درجې شقی به یی ډیر که کم که درمیانه خدای مو د شقاوت نه وساتی بله درجه د تقدیر آ دا ده پنځم نمبر کې د تقدیر هغه پنځمه درجه انزال الامر من حزیرة القدس قبل حدوثه ګوره چې په دې دنیا کې یو شی رونما کیږي او یو شی په دې دنیا کې شي یو واقعه یو حادثه یو کار نو دې منصوبه بندی آپ عالم مثال کې وشي عالم مثال کې داسې حالات جوړ شي چې په هغو حالاتو باندې دا کار چسی مرتب شي نو بیا د هغه عالم مثال منصوبه بندی موافق په دې مخ د ځمکې باندې شیونه چه کېږي او وجود ته رادرومي لکه بالکل داسې ده چې کاغذ نقشه کاغذ نقشه عالمی مثال واخلا یو خود انجنیر اغا پا ذہن کی یو نقشه چی طور تا یو دوه کناله درې کناله یو جریب ځمکه ښکاره کړي د هغې سطحه دی وویني هغې سروې وکړي چې دې کې نمي څوره ده او څونه درجې کې په دې کې سیم ده دا شیونه دا ټول هغه وکړي بیا ورته مقصد خپله منصوبه ښکاره کړي چې یاره زه په دې کې دا شی جوړول غواړم چې دونه کسان په دې کې شي او دونه کمرې پکې راشي او داسې وشي او داسې او هوادار هم وي د مکان او کلاو هم وی او داسی وی دا ټول او چرته ځای پکی ته ضایع نشی او هیخ طرف ته بی ټک وی داسی خپله منصوبه به ورته چکی ښکاره کی چی زه څه پکی جوړول غواړم نو یو دی په خیال کی چی دا ته ورته ښکاره کای نو دی هغه ځمکی ته چی وګوری نو یو خیال کی مقصد دی هغی نقشی نقشه په خیال کی راولی په ذهن کی چی یاره دالته داسی داسی بلډنګ چی دا پکار ده او بل هغه خیالی نقشه دی بیا په کاغذ باندې چه کی وخزی په کاغذ کی جوړه کی دا ټولی مدرسی نقشه آ دونه قدر کاغذ کی سړی جوړه کی بیا به دی فریم کی چی بند کړی دومره وړی وړی نقطی دا کمری غټی غټی او ورسره مقصد داسی نری لکی ری دا پی پی هغه دی اوبو وال او ورسره داسی نقطی هغه مقصد دا دی چی ټوټی ګانی دا دا ټول هغه جوړه کی نو بیا چی کلا ټیکیدار را درومی نو هغه بیا چی کله وجود ته دا مکان راولی نو دی دی هغه نقشی دا کاغذ نقشه مخته یی دی هغی مطابق یی چه کئی وجود ته راولی دی هغی مطابق یی وجود ته راولی نو بلکل دا عالم مثال کی دا شیونو مقصد دا دی چی تحقق هغه داسی ده لکه دا کاغذ والا نقشه نو دی هغی مطابق مقصد دا دی چی بیا چه کئی هغه ته راولی وجود ته رایسی. ها آ بله خبره ده چی ما تاسو ته ویلی وو چی محو او اثبات دا کله په عالم مثال کی شی نو مقصد دا ده چی یو شی به په عالم مثال کی وی لکه مثال یو شی به په نقشی کی وی او ټیکه دار به یې جوړوی خو کله به بیا وروسته هغه کور والو ته ووایی چی یاره خیر ده دا شی دی نه یی دا شی دی نه یی حالانکه هلته به وی او دی به یې مقصد دا ده چی بیا جوړ نه کی نو دا څه شی ده محو ده دا څه ده محو ده نو دارنګه کله به یو فیصله په عالمی مثال کی شوی چی فلانی سړی به مقصد دا ده چی په فلانی وخت باندې مړیږي لیکن بیا به دی والدینو سره حسن سلوک وکی نو دی اغی دی وجه نا اغا دو عمر بزیاد شی نو اغا عالمی مثال اغا فیصلہ بچ کی محو کی آبا محو کی او کلا با پدی نقشے کے پدی نقشے کے کلا با یو شای نئی او ته به ټیکیدار ته ورته ووایی چی یاره دا دونه سیمټ لا هغه نه په لګیږی دالته دا شی هم چه کا جوړ کا یعنی زیاتی بلډنګ یې درته جوړ کړ نو هغه لار ده خلک تیریږی نو ته وایی چی یاره دا دیوال به ګند کړی دالته به میتیازی ورکوی خلک نو ورته ووایی چی دالته څو داسی پیشاب خانه غوندی چه کا دا جوړی کا حالانکه هغه په نقشی کی نسته نو دا چه شی ده اثبات ده نو کله وخت داسی وی چی په عالم مثال کی یو شی نه وی په عالم مثال کی نه وی او په وجود کی چه سی آ رایسی نو د محو او اثبات دا چه رادرومی دا په عالم مثال کی رادرومی پاته سو چه کوم تقدیری فیصلی شوی دی د الله تعالی په علم کی حالت منتظره نشته هلته مکملی او اټلی فیصلی شوی دی او د الله تعالی په نسبت سره ایک یو تقدیر ده چه تقدیر ملزم ده او تقدیر مبرم ورته وایی ا د تقدیر معلق معلق چه مونږ کو دا د الله تعالی په نسبت سره نه ولی دی خو دا مقصد چی الله تعالی ته دی پته نشته چی ودره دی به دی والدینو سره احسان کئی که نه کئی حتی چی زی ولیکی چی ودره دور عمر ولیکه چی که ده والدینو سره احسان وکړ وکړ خو مقصد دا دی چی اتیا کاله عمر به یی که نه وکړ نو شپیته کاله عمر به یی نو دا خو حاله چی الله تعالی علم محیط نه یی او مونږ خو وایو چې د الله تعالی علم چې د محیط ته نو ایغ هلته اټره فیصله کړې ده چې ده به دوره عمر یې اټل لیکلی شوی ده تردید نشته پکې تردید نشته پکې او چې دا تردید ده دا د تاسو مونږ په نسبت سره پکې ته چې دا تردید ده تاسو په دې پوه شو دا نه چې هلته داس الله تعالی خو علم په دې خبرې باندې او دا د تاسو مونږ په نسبت سره په دې کې تردید دي او د محوا اثبات چې دا دا دې تقدیر د اخرنۍ پوړۍ چې کوم ما عالم مثال کی تقدیر پا دے کی مقصد دا چی آغا محوا و اثبات چکے گی آرا درمی او دا محوا اثبات چی دا دا علتا دی آغا الله تعالی چی کوم علم ده هغه اولنی چی اوجد العالم علی احسن وجه ممکن په هغی کی دا لیکلی چی دا به په دغی مسلی مطابق په په عالم مثال کی یا محو شی یا به چی وی اثبات وی او هلته هغه دوم نمبر چی هغه خلایق یعنی دی شیونو پیداوالی نه مخکی هغه پچاس هزار سال پهلی چی کومه د عرش په هغه قوت خیالیه کی د عرش صور موجود دی هلته بلکل داسی موجود شوی وی چی یاره دی عالم مثال کی به دی دښ شی یا محو کیږی یا به چه کیږی اثبات کیږی تاسو په دی پوه شوئ او مقصد دا دی چی دارنګی چی هغه په ازل کی چی کوم هغه هغه روباسل د آدم علیه السلام د هغه نه وجود نه چی کوم هغه روباسل الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ او د ایښ پیدایش نه مقصد دا دی چی هغه عهد دی الست دی بیا ورنه واخیسته بچی یې ونه روباسل نو هلته دا فیصله دغسې چی وی شوی وی او دارنګه په هغه نفخ دی روح په وخت باندی دا لیکلای شوی چی ده به دوره عمر وی دا نه چی ودره دی کی لا تاسو تردد کی یون هسی نشانه پکی وکړو چی دوره به یی کا دوره به یی نه نه فرشتو لیکلی چی دونه به یی البته ده محو اثبات دا صرف په چا کی رادرومی دا په عالم مثال درجه کی رادرومی اوس تاسو په دې خبرې باندې پوه شو ښه جی وخامسها او پنجم دادا قبیل حدوث قبیل حدوث الحادثه مخکی دی اغا لگ مخکی دی اغا حدوث تی اغا حادثه نه یعنی امر مقدر نه چیغه نه مخکی لگ مخکی چاغه کوم تقدیر دا شاجی فینزل الامر فی حضیرت القدس الی الارض ننازلیگی یو کار دی حضیرت القدس نظم کتا و ینتقل شیء مثالی او یو شیء مثالی مقصد دا دی چی هغه نه منتقل شی فتنبسط احکامه فی الارض بیا دی هغه احکامات په ځمکه کی خواره واره شی او شاه صاحب وایی بیا دی ټول بحث خلاصه در تر باسه شاه صاحب وایی چی دی ما مشاهده کړی ده شاه صاحب به فیصله کولی نو یو ور دی وای چې ما ته خلق رال چې ایغو په مابینس کې جنگ جګړه سره پریوتی وا چې ته مونږ ته فیصله وکړه نو چه رالو نو دو په زړونو کی ډیره کینه او بغض عداوت سره پیدا شوی وو نو شاه صاحب وایی چه ما دو ته فیصله کوله نو مراقبه غوندی صورت کی ما سوچ کاوه نو دی کی ما یو نور ولید نور چه هغه حالانکه ډیره مشکله وه دو منځ کی ډیر زیات بغض راغلی وو یو نور می ولید چه هغه نور د یوی نکتی په شکل کی مخ ته ځمکی ته چه سر کوز شو هلته مونږ محفل کی او داسی دا نور چپړیده او بست یې کاوه داسی چپړیده چپړیده چه ښه داسی چه سه کولاو شو وای چه بس هغه ختمیده دی طرف ته هغه فیصله وشوه د خلقو په آپس کی ښه یو زبردست مینه محبت او هغه سابقه غوندی الفت هغه چه شو هغه بیا پیدا شو نو دا هغه د خلقو منځ کی دا فیصله د دی په هغه عالم مثال کی چه هغه نور و په پوه شی او دا ټولو ته احاطه کول دا د هغه هغه چه بست و نو دا هغه عالم مثال هغه مطابق بیا چه وسلا فیصله وشو نو شاه صاحب وایی چه ما د دی خپله مشاهده کړی ده او بل هغه بیانوی دی وی چی ما یو بچی وو او ما ورسره ډیره مینه وه نو هغه بیمار وو نو زه په لمانځه کی وم او مقصد دا دی چی انسان خو کمزوری ده نو ذهن کی می دغسی د ده هغه محبت ا شغف ا چه وو هغه پروت وو نو په دی کی ما ولید چی د ده موت ا ما ولید چی مقصد دا دی چی له آسمان نه چه څه رنازل شو په هغې شپې باندې بیا دی چې څه مړ سو یعنی هغه موت به هغه عالم مثال کې د چک ولید کنی موت خو لیدلای کیږي نه خو عالم مثال خو داسې یو شی ده چې هلته خدای پاک اعراض ته چې ورکي جسمونه ورکي هلته خدای پاک معانی چې کی متمثل کی په چا سره په اجسامو سره نو دی چې په ما په هغه عالم مثال کې هغه مرګ چې ولید چې راغی نو په هغې شپې باندې بیا چې څه وفات شو تاسو په دې خبرې پوه شو دا کیسه درته کوي وقد شاهدت ذلك مرارا ارشا سے وئی چی دیدی ما ډیر واری مشاهده کړی دا خو یو څو درته ذکر کړي شاه صاحب خو ډیر صاحب کشف سړیو منها اغنا دادا ان ناسا تشاجروا فيما بينهم چه زن خلق و تشاجروا فيما بينهم چه خپل آپس کې جنگ جګړه سره جوړی شوی وي وتحاقدو او کنه سره پیدا شوی وا فالتجأت الى الله بیا ز الله تعالی طرف ته متوجه اسلام چې خدای پاک خف اصلاح دي دو په حق کې ما زین کې واچای فرأیت نقطه مثالیه نو بیا ما یو نقطه مثالیه ولیدله فما برحنا المجلس حتی تلاطفو نو موږ دا مجلس لا ختم کړی نه وو ولاړ کړی مو نه وو حتی تلاطفو تر دې چې دو محبت سره پیدا شو ورجع كل واحد منهم الى ما كان من الالفه هر یو واپس دی دوینا اغه حالت تا چې کوم دو کې سابقه الفت پروت و هغه خپل تربونه عزیزان سره او مقصد دا ده مینه محبت یې وو وکان ذلک من عجیب آیات الله عندی او شاه صاحب وایی چی دا دی عجیبه دی هغه نشاناتو دی خدای پاک نه وما خواته ډیره عجیبه خبره وما په زندگی کی دای وه ومنها او زنی دی دینا دادا ان بعض اولادی کان مریضا چی بعضی اولاد دی ما اغا مریض و وکان خاطری مشغولا به ادی ما زړه په اغا سره مشغول و ولی اولاد مقصد دا دی چی لوی عظیم محبت لری فبینما انا اصلی الظهر نو ما لمونځ کاوه د ماسپښین شاهدت موته چی ما د ده موت چه وکړه مشاهده وکړه غالبا داسې ګرمی موسم وه پوه شوې سخته ګرمی وه بیا هندوستان کې خو ډېره ګرمی وه او ده لمونځ کاوه سم خولې او دغه مشاهده یې وکړه چې هغه د موت رکوس ما بچیوان فمات فی لیلتی په هغې شپې کې بیا دی چې څه مړ شو شه جی دا تشریح می درته کړی یخلق الله الحوادث و یمحوها او یثبتها الله تعالی حوادث پیدا کی په عالم مثال کی بیا کله محو کی او کله بیا نوی او چی کی ثابتی کی وقد بینت السنت بیانا واضحا او دا خبره مقصد دا او عالم مثال اثبات آما مخ کی در تفصیلا چو کڑے ہو او دے اس اجمالا آغا کسی بیا دالتا لږ هسی ذکر کئی وقد بینت السنة بیانا واضحا او سنت دا خبره په بیان واضح سره ذکر کړی ده یعنی سنتو کی دا خبره بلکل صفا ذکر ده ان الحوادث یخلقها الله تعالی چی دا حوادث په دی دنیا کی چی څونه شی پیدا کئی یې خدای پاک قبل ان تحدث فی الارض خلقا ما مخکی ددینه چی لا په ځمکی کی نه یی پیدا شوی نو خدای پاک په یوه قسم ته پیدایش سره له مخکې نه په عالم مثال کې پیدا کړي یعنی چې څونه حوادث په دې مختې ځمکې کې کیږي نو قبل حدوثها فی الارض نه مخکې په یو خلقما سره یې خدای پاک په عالم مثال کې چه کړي پیدا کړي ثم ینزل فی هذا العالم بیا دې عالم ته د هغې نقشې مطابق هغه نازلیږي فیظهر فیه کما خلق اول مرة بیا په دې دنیا کې ظاهریږي داسې لکه اول هغه خلق ما سره چې څرنګه پیدا شوي وو په عالم مثال کې هغې مطابق بیا په دې دنیا کې ظاهریږي او دا د الله تعالی عادت ده سنتا من الله تعالی دا دی الله تعالی طرف نه چه دا سنت دا او دا دی الله تعالی عادت دا او تقدیرا من الله تعالی په معنی سره ثم قد یمحی الثابت و یثبت المعدوم کله بیا ثابت شی محو شی او معدوم شی ثابت سی لکه مثال می درته پیش کړ بحسب هذا الوجود په حسب دی دی وجود مثالی سره قال الله تبارک و تعالی اللہ تعالی فرمائی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت دین دا مراد دا څنګه تشریح وکړه الله شاه ولی الله صاحب دی دی آیت مبارک چی محو کئی الله تعالی کومی چی خوښ شی و یثبت او ثابت یی چیرته په عالم مثال کی نو د محو او اثبات په عالم مثال کی رادرومی و عنده ام الکتاب او الله تعالی خوا ته هغه ام الکتاب ده یعنی لوح محفوظ هغه صورت خیالیه دی عرش کی چی کوم شی نه په هغه کی رد و بدل ګوره نه رادرومی هغه اټلی فیصلی وی شا جی بالکل دی مثال داسې دا ان یخلق الله تعالی البلاء خلق ما لکه مثال خدای پاک یو مصیبت په خلق ما سره په عالم مثال کې پیدا کی یو مصیبت وی یو خاص خلق سره الته په عالم مثال کې پیدا کی دی یو سړی متعلق فینزله علی المبتلا بیا هغه په دې مبتلا باندې نازلې چې چا په حق کې دا لیکلی شوی لیکن هغه دعاګانې وکړي یا صدقې وکړي ویصعد الدعاء بیا دعا وخیژي فیرده بیا هغه مصیبت چکي رد کړي نو چه وشو محو وشو وقد یخلق الموت او کله کله موت پیدا شي هلته په عالم مثال کې د یو سړي فیصعد البر بیا هغه حسن سلوک والدینو سره هغه وخیږي ویرده هغه د موت چکی رد کی وی پنجی ناوخت کی او په دې کی راز او په دې کی فهم او معرفت او سر پکی ته څه پروت ده هغه سر پکی ته هغه پروت ده چی ما تاسو ته مخکی ویلی وو چی هر څه کئی الله تعالی کئی او د دې دنیا د اسباب چی دی دا اسباب عادیه دی او اسباب عادیه او تخلف د مسبب تخلف د اسباب عادیه نه راتلای شی اور سوځولو دپاره سبب د خو سبب عادی ده اوبه غر کولو دی پاره سبب دی خو سبب عادی دی چاړه پری کولو دی پاره سبب ده خو سبب عادی ده ځکه دی مسبب او دی سبب عادی منځ کی په پوه شی چی الله تعالی وغواړی بیا په هغه سبب عادی باندی مسبب نه مرتب کړی نو ټیک ده دی دنیا کی چی کوم شیونه رونما کیږی او کوم شیونه وجود ته رادرومی نو هغه عالم مثال کی چی کوم صور دی عالم مثال کی چی کوم څنګه پیدا شوی دی هغه سبب عادی ده دی دی پاره خو علت خو نه ده ورپاره چې اوس په خامخا موجودیږي کله به سبب عادی یي او مسبب به په مرتب نشي نو کله به په عالم مثال کې یوه فیصله شوې وي لیکن وجود ته برای نشي تخلف په ونه راشي کله به په عالم مثال کې یوه فیصله نه شوې او په وجود کې به چسي راشي نو اثبات به وشي تاسو په دې خبرې پوه شو زبردست راز نه ویله چی د دی اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کی د تعلق چی کوم دی دا څه شی ده تعلق دا مقصد دا ده چی عقلی نه ده بلکه چه ده عادی ده عقلی هغه کی بیا تخلف نشی راتلای دا عادی ده لهذا دی وجی نه مونږ وایو چی و نواصی المقاصد مفوضة الیک هلته مو په مسلم الثبوت کی ویلی ندی و اعنة المبادی بیدیک په پوه شی چی دا واګی دی هغه مبادیو دا دی تا په قبضه قدرت کی دی یعنی دا اسباب دا خو هسی اسباب عادیه دی که الله تعالی په دی باندی مسبب مرتب کول نه غواړی نو نه به مرتب کیږی دا کیسه درته کئی شا جی شا او راس پدی کی دادا والفقه فیه راس پدی کی دادا سر پدی کی دادا فهم دی دی خبر دادا ان المخلوق النازلہ چی هغه مخلوق نازله دا په عالم مثال کی چی کوم ده دا سبب من الاسباب العادیه دا یو سبب ده دی اسبابو عادیو نه دی عالم شهود کی شیونو موجودولو دی پاره لکه بلکل داسی مثال ده کالطعام والشراب لکه مقصد دا خوراک واخله څکاک واخله په نسبت سره بقا دی حیات ته دا سبب عادی ده کله به څکل او خوراک بغیر سړی سمځای هغه به کای او بیا به نه و تناول السم دارنګه مقصد دا چې د زهر خوراک واخلا چې دا سبب عادی د مرګ پر کله به اخره بیا منه مړیږي والضرب بالسيف بالنسبه الى الموت او کله به وهل شي هغه دجال به بیا ولګیږي دوم واری به هغه نوجوان وهي او بیا به نشي چیرې کولای وقد دل احادیث کثیرة علی ثبوت عالم نه د عالم مثال کیسه خو مونږ وارویدله دا چه رنګه کیسه ده دی وایی چه څه خو به تا چیرې مولانا روم مقصد دا دی چه معارف مطالعه کړی نو عالم مثال باندې به څه نا څه پوهیږې او ما مخکې درته ثابت کړی و چه داسې یو بل عالم ده چه هغه ته عالم مثال وایی ولی عام خلق دوه عالمونه وایی عالم دنیا ده او عالم آخرت ته او شاه صاحب او عالم برزخ دا خو مقصد ځان له یو عالم نه دا خو دی دنیا انتها وی او دی آخرت چی وی ابتدا وی او شاه صاحب وی چی یو بل عالم دا چی هغه ته عالم مثال وایی و او په هغه کی هغه معانی هغه ته خدای پاک اجسام ورکی اعراض ته خدای پاک چ ورکی اجسام ورکی او متمثل کی وقد دل احادیث کثیرۃ او دلالت کئی گن شے احادیث علی ثبوت عالم ثبوت تی عالم باندے تتجسم فیه الاعراض چی په هغه کی اعراض هم مجسم کیږی اعراض ته خدای پاک پکی جسمونه ورکړی وتنتقل المعانی او معانی په هغه کی منتقل شی او مقصد دا دی چی جسه اختیار کی ویخلق الشیء قبل ظهوره فی الارض او دا داسی عالم ده چی دلته شی پیدا سی مخکی دی ظهور دی دینه په ځمکی کی چی په ځمکی کی لا ظهور نه وی شوی هلته له مخکی نه یو قسم خلق سره پیدا شی او بلکل داسی چیرته شوی دی ولی په احادیثو کی ثابته ده مثل کون الرحم معلقا بالعرش چی د صله رحمی دا په عرش پوری ځوړنده ده نو صله رحمی خو یو امر معنوی شی ده او په عالم مثال کی خدای ورته صورت ورکړی ده هغه صورت په عرش پوری ځوړنده ده ونزول الفتن دا حدیث می مخکی بلفظه ټول درته ویلی ونزول الفتن کمواقع القطر حضور صلی الله علیه وسلم لیدل چی دا فتنه داسی په دی کورونو باندې نازلیږي لکه هغه نو فتنه خو یو امر معنوی شی ده نو د دې نزول د مواقع القطر غوندې د دان بارانه غوندې نازلېدل دا په هغه عالم مثال کې وخلق النیل والفرات فی اصل السدرة او دا چې دا نیل او فرات دا اورې په سدرة المنتهی په هغه بیخ نه چې دی روان دي ثم انزالهما الی الارض بیا مقصد دا چې ځمکې تر نازل شوي دارنگی و انزال الحدید والانعام چه خدای پاک حدید او انعام را نازلی دارنګه و انزال القرآن الی السماء الدنیا مجموعا نو قرآن سماء دنیا ته مجموعا را نازل کړ نو مقصد قرآن هغه دا خو یو کلام دا هغه امر معنوی دا نو هغه ته مقصد دا چی داسی شکل ورکړ و حضور الجنة والنار بین یدی النبی علیه الصلوة والسلام و بین جدار المسجد چی هغه خپل جومات او د ده په منځ کی دونه فاصله خو نه وه جنت او دوزخ هر شی ولیدل جنت ګرمی یې محسوس کړه او د جهنم ګرمي یې محسوس کړه او د جنت هغه مېوې یې ولیدلې او لاس یې ورغځاوه قریبه ده چې هغه غنچه یې څه وای نیولې وای نو دا ټول دا عالم مثال ده کني په دغه ځای کې جنت او دوزخ څنګه کېدای شي دا خو یو محدود غوندې ځای ده ښه جي وحضور او حضور دی جنت او دینار بین یدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و بین جدار المسجد بحیث یمکن دونه وه چی ممکنه وه چی تناول دی عنقود وکی و یاتی حر النار او هغه حر دی نار ورته چی سیر ورسیږی یا و کتعالج البلاء و الدعاء لکه حدیث می درته ویلی وو چی هغه دعا او بلا بیا خپل مابینځ کی چی سره وکی کشتی وکی نو د بلا ړنګه کی نو دا کشتی کول هغه دا خو دی ذی روح هغه شیانو کار دی نو دا په عالم مثال کی ورته خدای ورکی و خلق ذریة آدم دا څه شی و دا په عالم مثال کی و کنه دارنګ وخلق العقل دا می مخکې درته ویلی وانه اقبل وادبر واتيان الزهراوین سوره بقره سوره آل عمران دا برایسی کانهما فرقان دا سی برایسی تب وای چې هغه دی هغه دوا پړان دی دی, دی مرغانو دا سی به مقصد دا چې چسی رئیسی نو تاسو خپل سوچو کا چې دا عالم مثال کی دا صورت ورکړی شوی دا دی ته دا دی ته دا دا خو هسی مشت نمونه خرواری دی اوس مسئله دا ده القدر لا یزاحم سببیت الاسباب لمسبباتها پدی خبر باندې ځان پوی کو اوس ډیر خلق پدی کی خطا شي هوای چې خو بس په کلاره به په ګټ کې کینا په یو ګټ کې او بس کومه تقدیری فیصله دی کنه خو آ بشی چه کوم رزق خدای درته لیکلی نو هغه به درته راځی او چه کومه که نیکبختی خدای درته لیکلی وه که بدبختی درته لیکلی وه راځه او بس په کراره به څه که کینه دی وایی چه نه داسې نه ده خدای دی خیر کی باندې مات شه بچ شه شکر ده نو دی وایی چه نه نه داسې خبره نه ده داسې نه ده دا اسباب چی دی کنه دا تقدیر سره مزاحم ندی بلکه دا اسباب دی تقدیر ندی دا اسباب چی دی کنه دا دی تقدیر ندی یعنی خدای پاک التا دا پا تقدیر کی دا لکلی چی دی با دا دا تجارت کئی بیا با دا چی کئی دون رزق حاصل ہے دا دا عمل با کئی بیا با مقصد دا چی دتا دا سعادتی نو دا اسباب دا تقدیر سرا مزاحم نه دی بل الاسباب من التقدیر بلکه دا اسباب جز دی د چا نه تقدیر نه ځکه حضور صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس وکړو چی بیا هر شی تقدیر کی لیکلی بیا خو مونږ په کلاره کینو نه چی هر چاته ټکانه لیکل شوی ده چی دا جنتی ته جنت ټکانه لیکل شوی دوزخی ته دی دوزخ ټکانه لیکل شوی خدای پاک ته مونږ ټکانه په جنت کی کی نو بیا مونږ په کلاره کینو نه حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چه نا تاسو عمل کو هر چا ته د هغه موافق عمل چه ده آسان شوی ده یعنی د عمل د هغه تقدیری فیصلی نه چه ده جز ده اچه هر چا ته بیماری لیکل شوی ده بیا دوی څه فایده دم درود څه فایده نه نه دا به وسره که یعنی دا په تقدیر کې وسره لیکل شوی چې دا به په د باندې به داسې بیماری را درومي بیا به دا دا دوی کې بیا به چسی جوړ شي نو دا اسباب چې دي دا مزاحم هغه تقدیر سره نه دي بلکې دا ځکه چی بیا لوی وزیراعظم او لوی صدر هغه فوج سره ملاو شی او څه بیان ورته وکی بیا نور زړونه چه سی مضبوط شی نو چه که مقام سرخ ته ورسیدو نو پته ورته ولګیدله چه شام کی خو وبا ده طاعون مرض پیلاو شوی ده نو هلته ده ملګرو سره صلاح مشوره وکړه چی څه وکړو نو اخیر صلاح مشوره په دی باندی وشوه چی واپس دی شی سړی نو حضرت ابو عبیده صاحب مخته وتروتلی نو هغه ورته ویل چې افرارا من الله یا امیر المؤمنین ته مقصد دا چې د خدای تقدیری فیصلې نه فرار کوي امیر المؤمنین چې زی ولی که خدای مرګ ته لیکلی نو که ته شام ته راشي بیا به مړیږي او که شام کې ته نسی رای نو ولی بیا به ته بچ شي نو حضرت عمر فاروق صاحب ورته ویلا چې لو قالها غیر ان ته داسې چا الفاظ دي چې که تا نه علاوه بل چا دا ویلې وای چونکه ده به ډېر عزت کاوه د ابو عبیده صاحب چې که تا نه علاوه بل چا ویلې وای په پسې بیا لا څه خبره وه ته داسې خبره څنګه کوې او بیا ورته وویل چې خو دا د الله تعالی چې د تقدیر ده چې د زه اوس ځکه نه دا د الله تعالی چې ده تقدیر ده ورته ویې ویل چې ته وګوره که نه چې تا یو اوښ ته او دوه ځمکې دي یوه شنه ځمکه ده یوه وچه ځمکه ده نو ته چې په دې شنې ځمکې کې سروې دا تقدیر من الله ده که نه ورته ویل چې او ورته ویل چې که بیا په هغې کې نه سروې دې وچې ته داخل کې هغې کې سروې بیا دا تقدیر من الله ده که نه ورته ویل چې او ده نو دولا په دغه گفتگو باندې شروع و چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ اس ضرورت په بنیاد باندې لګ لیټ شوی او اگر ورسید او ایغه دا معرکه